الرحمن الرحيم باب قوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ویدا یو باب دی امام بخاری به په دې کې تفسیر بیانوي د دې قول له الله چې الله پیغمبر ته وایي د یهودو ته وایي چې قل ورته وایه الله پیغمبر ته وایي چې ای یهودو دا مونږ چې درته کومه مسله کوو دا مسله هم دقسې ده که منې ومنې که نه منې منډه تورات راوړې تورات خو منې فاتو بالتورات راوړی تورات تورات راوړی او فتلوها اوای هغه تورات اولول هغه تورات ان کنتم صادقین کشریه تاسو رښتونی راوړی تاسو تورات او ویلولای کشریه تاسو رښتونی مسله دا ده چې دا کومه خبره وه چې دوی ته وشوه او دوی هغه خبره نه منله الله پیغمبر ته وی ورته وایي چې نه منې منډه تورات راوړی دا مسله بالکل په تورات کې د ذکر ده د دې تفسیر کوي حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر وی د خیبر يهود دي د خیبر پاغوی کې یو مالدار کورنۍ سړی او خزي زنا وکړه د يهودو د خیبر مالدار کورنۍ وا یو سړی او یو خزه وا زنا وکړه مسله د يهود علماء تراله يهود علماء نه او کولی شو نه نه کولی شو کدی ویلې وی چې سزا نه ورکوله اوم بدوا که سزا ورکول الته مالدارو یریدلته نو دا فیصله دوی راوړه رسول الله ته چې رسول الله ته راوړله رسول الله ورته وی ولستاسو په کتاب کې رجم نشته سو په کانو وشتل نشته سو دوی وی نه نشته وی خاصه مسله ده پکې وی دا مسله ده چې بس چا زنا وکړه مخ ولا تور کا او داسې لګ وی ګرځوا دي کوسو کې چې د زنا کړي دا ماشومان مو پسې چغي وي بس دغه سه مسله ده وی منډه تورات راوړی چې تورات یې راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې لوی عالم کم یو دی نو هغه د دوی او عبدالله ابن سوریا به ورته وی وی عبدالله ابن سوریا وی منډه راولې چې رای وستو تورات یې کولاو که دا کم آیات چې د رجمو په دې باندې دې بدبخته لاس کې خو پاسی مو وی لاندی مو وی دا منس کې پریخو پدې کې عبد الله ابن سلام هغه وی حضرت د ارسه د لاس لاندې دي چې د لاس له ټک ورکو او چته کلاس بالکل هغه تورات کې هغه مسله لیکل شوی و چې کم سړی شادي شودی او زنا یو کړه هغه د پر رجم دی وی راوی نیسه ما دا غلطه کې راونی و دا کم د مسجد نبوي دا میدانی نه ده دې ته به مخکې بقی وي دې ځکه راونی و رجمه کو نو سوي عبد الله ابن عمر وای چې ان اليهود يهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم او را وستو پیغمبر علی السلام ته یهودو راوستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څوک یې ورته راوست برجل یو سړی برجل یو سړی هلکه دا سړی څوک و منهم چې دا هم د دې یهودو نه و یهودي سړی و دا یهودي دوی پیغمبر علیه السلام ته راوست یو و امرأتن او خزا یوې ولا خزا راوستا یوې ولا سړی راوست او دې دواړو څه چل کړو زنا یا دې دواړو زنا کړې و دې سړی او دې خزې دواړه يهودانو دې زنا کړې و دوی وی چې یرا پیغمبر علی السلام بلګ مسله اسانو کی فقال لهم رسول الله وتوی کیف تفعلون تاسو سرنګ کار کوي بمن زنا په هغه چا چې هغه زنا وکړه منکم ستاسو نه ستاسو څه مسله ده علماو ته وی چې تاسو کې یو سړی زیناو کی د د سره تاسو څه کوئ قالو او دروغ وی قالو اغوی ورته جواب کیوی حضرت نحممهما منګ ولا مختورو نحممهما حمم دغه ته وایي دا دغه سکاره نه دي نحممهما په سکرو وله مخ تورو او ونضربهما او وهو یې هسې کېړی مېړی ورپسې راوالو یو یې ټس دا خوله ووایي بل یې هم دا ټس دا خوله ووایي فقال پیغمبر علیه السلام وتوی لا تجدون فی التورات آیا تاسو نمومه په تورات کې الرجم مسله د رجم رجم منه پکانو وشتل ولی تورات کې دا مسله نمومه چې کم سړی شادي شودی هغه د پارسه د رجم فقالو هغوی وی لا نجد فیها مونږ نه مومو په دې تورات کې شی انس شی په تورات کې د رجم مسله حضرت دا نشته وی منډه تورات راوړی فقال لهم عبد الله ابن سلام نو اوی دوی ته عبد الله ابن سلام دام يهوديو د يهودو لوی عالم بیا مسلمان شو عبد الله ابن سلام وته وی کذبتم دروغ مو وی ولی تورات کې مسله د رجم نشته فاتو به تورات اوس هغه دی ګوره فاتو به تورات راوړی تورات فتلوها هغه تلاوت وکې ان کنتم صادقین چې تورات یې راوړو فوزع مدراسها مدراس معنا کوي ډیر درس کوونکی کم سړی چې درس کوي د درس ولات سوی مدرس درس کوونکی دا زمونږ مدرسو کې چې د علما دي دی ته وایي مدرس جمع راځي مدرسین خو چې دا ډیر درس کوي ټول عمر په درس کې نو هغه ته خلک سوی مدراس په دوی کې یو سړی او عبد الله ابن سوریا دا غنامه و هغه به د تورات ډیر لوی در ډیر درس کو چا غره وس فوزع مدراسها نو کې خود هغه مدرس د دې تورات الذي هغه يدرسها چې هغه به درس د دې تورات ورکاو او منهم د دې يهودو نو د يهودو یو عالمو هغه به د تورات د خلکو ته ډیر درس کو دې بدبخت کېښود، څه شی کېښود؟ کفه، خپل ورغوی کېښود، کفه د وضع سره ولګوه، کېښود دې مدرس خپل ورغوی، په چا یې کېښود؟ علی آیت الرجم، په آیت د رجم، داسې لیکه وه، په دې کې د رجم مسله وه، کېښود ورغوی په لاس د رجم. او فتفق شروع شو یقرأ او چې ویې ما دون یده د پاسه د لاس د ده دلته لاس یې خیو د دې لاس نه چې پاس کم ځای او هغه مو وي وما وراءها او ما سوا د هغې نه ما سوا څه دي د لاس نه لاندې برا او لاندې ووي او دا یو لیکه پټه کړې وه ولا یقرأ آیت الرجم او د نوې آیت د رجم فنزع يده نو عبد الله ابن سلام راخ ک لاس د داسې لاس نیون وې داسې کریخ کو فنزع نو عبد الله ابن سلام راخ کو یده لاس د ابن سوریا عن آیت الرجم د آیت د رجم نه چې ریخ کو دغه لیکه بالکل لسه پړقیده فقال ما هذه نو عبد الله ابن سلام وته وی سرکوزیا داسدی چې دا دې پټ کړی دی ما هذه داسدی ها فلما راو ذالک کله چې دوی ولید دا نو اقرار یې وکړ قالو نو دوی وی آیت هي آیت الرجم دا آیت د رجم دی فامر بهم بهما نو رسول الله امر وکړ په دې دواړو رسول الله حکم وکړ چې نیسه یا دسی وایه که امره وایه هم صحیح ده او که دسی وایه فامره امر وکړی شو بهما په دې دواړو او فرجما او دواړه رجم شو الکه چرته رجم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې الته یوځه او د جنازې به الته کې خو دی بیا به په رسول الله موږ د جنازې کو هغه د جنازو ځای سره نږدې دغلته رجم کو ها قریب من حیث موضع الجنائز نږدې هغه ځای د کېښودو د جنازو ته عند المسجد په خوا د جومات کې مړه خوند دا کوي سم عاشقو دا زناکار نو په دې زناکاره ښځه باندې دغه سم ماوي عاشقو چې کله به دواړه سره ودرولې او دا په کاڼو یې ویشتل چې کله به کاڼې راغې دی به ورمخکې شو دی د کاڼې ته چې په دې دغه ونه لګي په دې ښځه باندې ونه لګي فرأیت صاحبها دا سوک دی عبدالله ابن عمر دی کنه فرأیت صاحبها عبدالله سی وی ما اولی دا دا دیغا ملگری رسول الله صلی الله علیه وسلم دا يهودي سړی یا يهودنه خزه شرعونی ولا رجم کړو دا غوري الزامن وخه دا الله حکم درجمو خدای په دې باندې الزام وکړو چې لکه قران نه منې نو دغه خو منې کنه تورات خو منې د تورات دا حکمو خو دوی ته په قرآن مجید کې لږه خبره اسانه وه که دوی منلې وي او په تورات کې ورته مسله ګرانه وه ځکه د مسله زموږ داسې ده چې رجم بالې کوي چې سړی محسني دا به راته راشي ترجمه کې محسن دی ته وایي عاقل مي لیونی ني بالغي ماشومم ني او بل دا دی عاقل بالغ او بل دا دی چې دغه وی داسې نکاح یې کړي عاقل هم وي بالغ هم وي او نکاح یې هم کړي او د نکاح نه پس بیا د خپل ښځې سره ملاو شوي هم وي عاقل بالغ او حر حر دا یو ټکی نه پاتې شو حر چې غلام نی عاقل لیونی نی بالغ چې ماشوم نی حر عاقل بالغ چې ځان له خزه کړي او د خزه سره ملاو شوی همي په یواز داسې نه او بل شرط امام صاحب دا لګی چې اسلام چې مسلمان وي نو اوس چون کې دا قانون اوس يهودي ته نه جوړیږي ځکه خو محسن نه دی که حرم دی عاقلم دی بالغم دی خزم کړی د ملاو شوی دی خپل خزه سره خو مسلمان خو نه دی کنه د دې وجه نه زمونږ د احنافو په مذهب باندې کافر محسن نه دی هغه لپاره دورې شته خو رجم نشته خدای الزامن وکړ یعنی د دوی کتاب کې دا مسله و نو عمل د دوی په کتاب شو بیا دا پوه شوي نو قل فاتو بالتورات ورته ووایه چې راوړی تاسو تورات فتلوها تاسو تلاوت وکړئ د دې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یې چې یاره رجم نشته دی مونږ راوړی د دې تفسیر وشو باب دا یو بل باب دی قوله دا قول الله کنتم خیر امتن یی تاسو بهترین امت امتونه خو ډیر دي لکه څنګه چې په انبیاو کې زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله لوی شان ورکړی دی نو په امتونو کې الله دې امت ته لوی شان ورکړی دی کنتم یه تاسو خیر امتن ریاضه دا کنتم اکثر اکثر اصل کې ماضی د پر راځي یعنی کنتم و تاسو په خوا په نورو امتونو کې هم خلکو یادولې چې دغه سي اخر امت برازي نو یې تاسو بهترین امت او څنګه بهترین امت اخرجت چې دا را استلی شوی دی راخکاره شوی دی لناس د پاره د خلکو تاسو بهترین امت یې خو د خلکو د فیدې د پاره پیدا شوی اخرجت چې دا امت پیدا شوی دی لناس د پاره د فیدې د خلکو دا قران مجید کې دی د دې څه مطلب اوس به درته تفسیر وکي کنتم خیر امه یې تاسو بهترین امت اخرجت دسې امت چې هغه پیدا کړی شوی دی لناسې دپاره د خلکو داسې به نه یې چې سبق کې بوده کېږي بلکې داسې به کوې چې خلکو ته به د دین او د دنیا فایدې رسوي اوس به درته راشي بهترین امت دی دا امت پاسی جهادو کی په جهاد کې قیدیان راولی او چې راولی په زنجیرونو کې تړلی او چې دلته راشي داسې ماحولي چې دغه ماحول ناغه متاثر شي مسلمان شي الکه فایده شو که نه شوه غون سړی د کفر نه اخلاص کو په اسلام کې داخل کو غون سړی د جهنم نه راواغش د جنت ته داخل کو نو دا شو که نه شو تاسو نو ویلې سمامه چې مجاهدین ونی و سمامه کافرو د غون قوم مشرو او ریا وست مسجد نبوی ته او هغه ماحول هغه کته مسلمان شو نو کنتم یې تاسو خیر امتن بهترین امت اخرجت دسی امت چې هغه پیدا کړی شوی دی لناس د پاره د فیدې د خلکو د دې تفسیر کوي حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى ابو هريره سب د دې تفسیر کوي کنتم خیر امتنا یه تاسو بهترین امت اخرجت دسی امت چغه پیدا کړی شوی دی لناس د پاره د فیدې د خلکو نو قال ابو هريره وی چې د دې څه مطلب یعنی خیر الناس للناس بهترین خلق یې د پاره د فیدې رسولو د خلکو خیر الناس تاسو بهترین د خلکو نه یې او للناس د پاره د فیدې د خلکو تاسو به وایې زمونږ فایده سره رسي خلکو ته چې بهترین خلک یې او د پیدا شوي یې دپاره د فایدې د خلکو هغه دا دی چې یأتون بهم دا مسلمانان براولی دا کافران یأتون بهم دا مسلمانان براولی دا کافران فی السلاسل په زنجیرونو کې قیدیان به په جنگ کې به نیولی زنجیرونه به وتا چولی چرته به چولی ولا فی اناقهم په سټونو کې لکه د غویانو په شان په سټ کې به ولا دغه چولی زنجیر او را روان کړي به وی نو چې دلته راولي او دا ماحول ګوري نو فاسلمو دوی دغه وروړي اسلام حتی تر دې پورې يدخلوا چې دوی داخل شي فی الاسلام په اسلام کې نو ښکاره خبره ده چې د کفر نه یو بنی آدم راواړي اسلام کې داخل کې د جهنم نه راو باسي جنت ته داخل کې نو دا د خلکو فایده شو کنه شو نو کنتم خیر امت یې تاسو بهترین امت کم امت اخرجت دسې امت چې دا پیدا کړی شوی دی لناس د پاره د فیدې د خلکو باب دا بل باب دی قوله اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا غزوه احد دی د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله احد ته لاړ د سره تقریبا 900 ملګري وخه 900 مجاهدینو چې تلل تلل او احد ته ورسېدل دا دغه نه دی دا جبل رومات دا وړه غوندې غونډی چې دا اوس پې خلک ورخیږي چې دې ته ورنږدې شو مخامخ شو مخامخ دې پلو کافرانو دې وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه د منافقانو مشر نو د درې سوه کسانو سره واپس شو او وی موږ سره جنگ کو چټی ځانونه وجنو دا خو جنگ نه دی د درې زرو مقابله کول نه سوه کسان د زرو خلکو د درې زرو مقابله کوي دا خو ځان وجلی نو سره د درې سوه کسانو را واپس شو چې را واپس شو پاتې شپږ سوه شو دې کې دوه نور کورنۍ وي یو ته به وي بنو سلیمه یو ته به وي بنو حارثه هغوی هم قصد وکړه چې موږ هم تښتو لیکن الله تعالی د دوی قدمونه بیا مضبوط کړه هغه ونه تښتېدل نو هغه وی اذ همت طائفتان هغه وخت کې چې قصد وک دوه ډلو جابر سی وی اذ همت طائفتان هغه وخت کې چې قصد وک دوه ډلو او دا دوه ډلې څوک وي منکم چې هغه ستاسو نو مسلمانانو او دوی قصد وکړ ان تفشل د بزدلې په دې باندې یره رالیله چې وای خدای کو کافر ډیر دی او من کم یو زی چې تختو از همت طائفتان په هغه وخت کې چې قصد وکړ دوه ډلو د تبوی هغه دوه ډلې سوکو من کوم چې هغه ستاسو نو او د سې را دی وکړه قصد ان تفشل د بزدلې او د تختېدو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بوي فينا په بار زمون کې نزلت د آیات نازل شوه دي زمون د انصار مبارکه د آیات نازل شوه دي چې از هم متوایفتان هغه وخت کې چې قصد وکړو دوه ډلو منکم چې هغه ستاسو نه مسلمانانو او دوی قصد وکړه ان تفشل د بزدلې والله ولیهما خو الله پاک مددگار دی د دې دواړو الله تعالی امداد کوونکی دی د دې دواړو دې ته ګوره ښه د آیات دوه حصې دي یو ته به اوله حصه وي یو ته به دویمه حصه وي اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا دا دا اوله حصه شوه او والله ګوره د اولی حصې نه د دې دوو ډلو کمزوري معلومیږي چې دا دوه ډلې سوي کمزوري وي هو الله ولیهما الله مددگار دی د دې دواړو ډلو د دینه د دوی مدح معلومیږي معلومیږي کنه معلومیږي اوس د خبره وته دیو کی خان قال جابر وی نحن الطائفتان دا منګه دوه ډلې وخا دا دوه ډلې چې الله وی چې دوه ډلو قصد وکړه دا منګه انصارو نحن الطائفتان دا منګه دوه ډلې کمی بنو حارثه یو بنو حارثه و بنو سلمه او بل بنو سلمه یو بنو حارثه بل بنو سلمه بنو حارثه لاندې لیکي دا د اوس قبیلیو کورنۍ ده او دغه شې بنو سلمه دا په خزرج قبیله کې یو کورنۍ ده دا مسجد زی قبلتین نه دی بدر تاسو ویلو دا چې دوی دغه ځای کې آبادو ښه بنو سلیمه او دا جابر هم د دې بنو سلیمه قبیله نه دی نو دغه دوه ډلې سوې څوک وي یو بنو حارثه دا یوه کورنۍ ده او بل بنو دغه سلیمه بنو سلیمه د خزرج قبیله سره تعلق لره او بنو حارثه د اوس قبیله سره ما دا ته وی د آیات څنګه دی دوی سی دی تاسو بوایه چې جابر دی که خو تاسو د دې دوو قبیل د دې دوو کورنو بد دی وی نه نه نه منګه پدې خوشحالی ګو چې الله د آیات را د آیاتونه نازل کړو که په اول سر کې بد دین او په آخر کې څه دی زمونږ صفت دی سوی وق وما نحب او منګه نه خوخو د سه دی ځنه خلق نحب وی وقال سفیان مره کله به سفیان داسې وي کله به داسې وي چې وما یسرونی نه خوشاله ماله دلته یا داسې دی چې وما نحب انها لم تنزل نحب ټکی دی یا سفیان به داسې وي چې وما یسرونی ما له نه خوشحالي انها لم تنزل چې دا آیات نه وي نازل شوی څوک به جابر ته وایي چې دا خو ستاسو د دې دوو کورنو بد شو چې قصد یې وکړه د بزدلې وایي نه نه نه نه مونږ په دې نه خوشحالیږو چې دا آیات نوې نازل شوی که په سر کې زمونږ کمی بیان شوی دی نو په آخر کې زمونږ صفت شوی دی ولی لقوله لقول الله د وجه د دې قول الله نه چې والله د مونږ آخر کې الله صفت کړی دی الله چې دی ولیهما مددگار دی د دې دواړو باب دا یو باب دی قوله دا قول د الله چې لیس لک من الامر شیء الله خپل خوږ پیغمبر علی السلام ته وی نشته د ستا د پاره د اختیار نه څه شی د چا کامیابول د چا نه کامیابول دا زما کار دی د چا خوشحالول د چا تباکول دا زما کار دی ا ټیک د شي پیغمبر د الله نه سوال وکي نو هغه سوال بیا الله قبلې هغه دعا وکي هغه دعا الله قبلې خو نور ارس چې دی اختیار د شاده هغه د الله دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درته براش په غزوه احد کې یو بېمانه سړی و هغه پې ګزار وکړو دقه ځای دا مبارک ټنډه د هغه ولګېده چې ولګېده هغه کړی د زغرې پکې ننوتې په دې مخ مبارک دا دغه را روانې وي ویني دا مخکې تاسو ویلو مغازیو کې بل به ایمان چې په گزار وکنو د رسول الله اسلام دا مخامخ دو غاخونه نه دي لاندې د اخی طرف ته دا غاخ مات شو نو پیغمبر اسلام وی کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم څنګه به کامیاب شي یو قوم چې هغوی د پیغمبر سره دا کار وکړو وهو یدعوهم الی الله او حال دا دی چې پیغمبر دوی له دعوت د الله ورکوي څنګه به کامیاب شي یو قوم چې هغوی وکړه د خپل پیغمبر سره دا کار د وین ربې دی او حال دا دی چې دی هغوی له دعوت د دین ورکوي نو الله پاک ووی نه کامیابی او نه کامیابی دا دغه ده دا زما لاس کې ده ما وی دعا ابیل شي دی ځنې خلک یې دا شان نزول وایي ښه ځنې خلک دا نور وایي حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله خا انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم د سالم پلار چې عبد الله بن عمر دی د اوریدل د رسول الله نه اذا رفع راسه کله به چې هغه سر روچت کو من الرکوع د رکوع نه رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې سر روچت کو د رکوع نه فی الرکعت الاخرته په اخر رکعت کې من الفجر د سبې د مانځو د سبې په مانځ کې باید چې یو رکعت وکړو او بیا په دویم رکعت کې به د رکوع نه سر روچت کو سمع الله لمن حمیده نو دلته به نیغ ودرید بیا به ښکته کېده نه نو دلته به قنوت نازله وي کله نا کله دا به همیشه نو کله نا کله که کافرو ته به په مانځ کې خیره کولیم دې ځای کې به کولی او که مسلمانانو ته به دعاګانې کولې دې ځای کې به کولی خاص کر درې کافران دي چې رسول الله به ته په مانځ کې خیره کولی یو صفوان ابن امیه او بل چې دی سهیل ابن عمرو او یو حارث ابن هشام دا درې کسانو چې خیره به کولی خو الله پاک د خپل پیغمبر علیه السلام خیره بدل په دعا کړی بیا دې درې واړو دغه راوړو ایمان راوړو او درې خلکو ته به درې کسانو ته به پیغمبر علی السلام دعاګانې کولې ډېری دا خواران د مسلمانانو سره قیدیانو یو ولید ابن الولید او یو حضرت سلمه ابن هشام او یو عیاش ابن ربیعه دي ته به دعاګانې کولې وفلانا او په فلانی باندې لکه حارث ابن هشام نه د ابو جهل رورو په دې باندې او دا کله بعد ما یقولو پس دا غنه چې هغوی به ووی سمع الله لمن حمیدا ربنا ولک الحمد د دویم رکعت د رکوع نه بر اوچت شو نو دلته به دا وی فانزل الله نو الله راو لګ دا چې لیس لک من الامر نشته ستا د پاره د اختیار نشه اونس شي الى قوله تر دې قوله پورې چې فانهم ظالمون بشکه دا ظالمان دي رواه اسحاق ابن راشد عن زهري علا د ضرر د پر راځي ښه ان یدعو چې هغه خیری وکړي علا احد یو کس ته په مانځ کې او یدعو یا دې دعا وکړي لاحد د پر د یو کس چاته خیری وکړي یا چاته ښه دعا وکړي نو صد قنت هغه به دعا ویله قنوت به وي بعد الرکوع پس د رکوع نه او فربما قال ډیر کرته دی راوی بداسه وی چې اذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد نو د دین پس بچ نه غدرید نو که مانځه کې به شاته دعاګانې کولې نو دعاګانې به کولې او که چاته به خیرې کولې مانځه کې نو دې ځکه به کولې څنګه به وي انج الولید ابن الولید یا الله ته نجات ورکې ولید ابن الولید ته ولید ابن ولید دا د حضرت خالد صاحب رور دی او اول د ایمان راوړي مسلمانو ولید ابن الولید او بیا وسلمت ابن هشام او یا الله نجات ورکې سلمه ابن هشام ته دام په اولو صحابه او کې اول د اسلام راوړیو دا د ابو جهل رور دی سلمہ ابن هشام او دا سره تر زامن دی یا تر زامن دی هشام او دغه نه دی دا د خالد صاحب پلار دا سره رونه او مغیره د دوی د پلار نامه وه نو دا تر زامن دي نو یا الله سلمه ابن هشام ته نجات ورکي و عیاش ابن ابي ربيعه او عیاش ابن ابي ربيعه ته عیاش ابن ابي ربيعه دا د دوی د خاندان نه نه دی خو د ابو جهل د مور طرف نه دا رور دی خان مور سره یو و دې درې کسانو ته دا مسلمانانو او دې کافرانو قید کړي وو ډېر تکلیفونه به ورکول او بیا به سوي خیره چې کوي نو داسې به وي اللهم اشدد یا الله سخ کې ته وت اتکا خپل گرفت تاسو سوای پکړه قریش لکه ستاسو شینواری دی نو څونه لویه ده یا پریدي دی نو لویه دغه ده دلته ته مراد د قریش دی وجعلها او وګرځه دا پکړ او دا عذاب سینینا اوچکالی استاسو بوای حضرت ته خو لخیره کې چې خدای په خپل پکړ باندې ونیسي نو څنګه د خوخه د کم قسم عذاب وې دا مې خوخه د چې خدای یو شکالی پیراولي وجعلها وګرځي دا د دوی پکړ سینینا اوچکالی کسینی یوسف پشان دا غکالونو د یوسف لکه د یوسف علی السلام زمانہ کې وکاله راغلی وکنه اوچکالی و دقه سي او یجهر بذالک دا دعا به په زور ویله وکانه یقول فی بعض صلاته او پیغمبر علی السلام به په بعض منځ کې فی صلات الفجر په منځ د سبعی کې مطلب دا شو ار سبعی کې نه کله نا کله به وی اللهم لعن فلانا وفلانا یا الله تلعنتو کې په پلانی او په پلانی دا د دغه پاس آیات تفسیر نه دی ښه دا اسی مسله رااله چې د سبای مانځه کې به رسول الله کله نا کله قنوت نازله ویله نو هغه کې د توي چې پیغمبر علی السلام به کله نا کله په بعضی مانځه کې داسې وی چې ال سبوي چې خدای لعنت وکړي په پلاني او په پلاني لکه اللهم لعن رعلا وقارا وعصیه امخکیو کنه خدای پرال قبیله لعنت وکړي په عصیه وکړي دا لاحیاء من العرب فاغ قبایل د عربو حتی انزل الله ليس لك من الامر شيء نشته ستا د پاره د امر نس شي که خیره کې کې دي شي خیر دې قبول کم دعا کې کې دي شي دعا دې قبول کم بابون قوله دا باب دې د دې قول د الله چې ور رسول يدعوکم فی اخراکم رسول الله تاسو ته تا اوازونه کول فی اخراکم درستونه دا د احد واقعه ده احد واقعه کې الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړه خو چې دوی کله هغه مرکز پرې خو اغونډه نو د شا طرف نه به کافر رالل مسلمانان حیران شو چې یا الله سو شنو تتر بتر شو څوک دسې منډې والي او چا دسې منډې والي او د الله رسول به تسوي الی عباد الله الی عباد الله من کر فله الجنه چا چې بیا حمله وکړه هغه له جنت دی رسول الله د تدرستو نه اوازونه کول او تاسو په مخ روان وي استصعدونه په مخ روان وي والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابکم غما بغم خ وهو دا اخرى ټکی نه دی اخرى وی تانیسو آخرو آخرکم دا تانیس دی د آخرکم یو مذکر دی چې مذکر یو رستی نو تاسو به وتوی پلانې سړی آخر دی امید ګلان او دعوت ته کړی دی او خلک راځي نو چې څوک رستو راشي نو خلک سوي پلانې چې دی آخرکم په تاسو کې سو آخر رستنیو دا خو د مذکر د پاره استعمالیږي او چې خزه دعوت کړي او دا د کلی خزه ولا راځي نو چې کومه رستو راشي نو هغې ته به څه وایې اخراکم رستنی ستاسو بیا د خیال دی اخرا د څه لپاره راځي د مؤنث لپاره رستنی او مذکر لپاره څه راځي آخر نو اخرا دا مؤنث ته د چا د آخرکم سړی ته به وایې آخرکم ستاسو رستو او چې ښځی اخرا ستاسو نه رستو وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې احدى الحسنيين هل تربصوا بنا الا احدى الحسنيين تاسو انتظار نک الله پاک پیغمبر ته وی دسه وته وایا کافرانو بسوی خدایا دا کاف مسلمانان په میدان جنگ کې اوه چې مړه شي وای تاسو زمونږ د شهادت دغه کوي تمنا نو شهادت خو زمونږ کامیابی ده مونږ چې میدان ته لاړ شو دوا انجام دي زمونږ دواړه خدي یا به الله فتح راکي دام خشو غازیان بشو او یا به الله پاک را له شهادت راکي شهادت هم ډېر لوی مقام دی نو تاسو انتظار نه کوي زمونږ الا احد الحسنین مګر د یو د هغه دوو ښایسته انجامونو هغه دوه ښایسته انجامونه څه دي فتحا نه یا به الله فتح راکړي دا هم ښه ده او شهادتا یا به شهادت راکړي اصل کې دا دی ورې دا په سوره آل عمران کې دا ځای نشته دا غالبا بل ځای کې دی سورة شورا کې دی بل ځای کې دی خو هسې صرف د دې ځای دپاره راوړه چې مسلمانانو په احد کې شکست وخوړه دا هم د دوی ناکامیابي نه ده دا هم هغه یو په هغه دوو ښه شیانو کې یو ښه شی دا دی حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال حضرت برا صاحب د غزوه احد نقشه پیش کړي چې کله رسول الله میدان د احد ته لاړ دغه غونډه نه ده په دې باندې 50 کس راوستل 50 او داغي امیر مقرر کا عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وی ته امیر شوی او دوی ته وی په اس صورت کې به د دې غونډې نه نه راکوزیږي که مونږه فتح وموندله ام او که مونږ شکست وموند ام چې کمې پورې ما درته نه ویلې نه به راکوزیږي هغه چې کله مسلمانانو فتح وموندله او کافرو شتوال نو دا نیکبخت چې دی دا څلوېښت کسه راکوشو او هغه امیر صاحب سره د لسو ملګرو ایثار شو په هغې باندې د شا طرف نه د کافرو اسونه راوختل هغه هلته شهیدان کړو او بیا په مسلمانانو حمله وکړه قال برا وی جعل النبي صلی الله علیه وسلم مقرر ک پیغمبر علی السلام علی الرجاله په پیادو یو خو غاسونو ولی کنه غی ته خو فارس وی شاسوار علی الرجاله په غ پیاده مجاهدینو یوم احد پر ورځ د غزوه احد په دی باندې مقرر کسوک عبد الله ابن جبیر حضرت عبد الله ابن جبیر په مقرر کو خوشبه دي خیر سره چې بیا لاړ شي غونډه ته نه نه غشو د دې پنځوسو کسانو امیر عبدالله ابن جبیر رضی الله فاقبلوا فاقبلوا نو دوی مخ کو فاقبلوا نو دوی رالل مدینه منوره ته منهزمین شکست خوړلو او یا کسان د خورانو نشیدان شویو چې شهیدان شوي وو نو فذالک دقه چې دی دا د دوی شکست او دا غونډې پرې ښودله دغه دغه دی چې اذ یدعوهم الرسول چې اوازونه کول دوی ته د الله پیغمبر فی اخراهم دا غوی نرستو ولم یبقى مع النبي صلی الله علیه وسلم او پاتې نشو سره د پیغمبر علیه السلام که پاتې نو صرف دولس کسه پاتې شو د هغې نه پس چې بیا عباس صاحب هم اوازونه وکړو رسول الله هم اوازونه وکړو چې الی عباد الله الی عباد الله او بل شیطان دا واس کړو غلط आवाज کړو د رسول پاک نامه واغشته چې هغه قتل شو خوران خلک ډیر دغه شو ګډ وډ شو بیا راغون شو چې راغون شو بیا خپل دفاع وکړه باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول د الله چې امانتن نعاسن دام د وحود واقع ده چې مسلمانان بیا راغون شو ثم انزل علیکم من بعد الغم په میدان جنگ کې خوب راتلل ګورې دا د الله رحمت دی په مانځه کې او په درس کې خوب دا شیطانی شی دی او په میدان د جنگ کې دغه دی رحمانی شی دی ده او د چا پلار لبه په میدان جنگ کې خوب ورشي غالبا اکترو زه د چارسدې نه رالم پېښور دارالعلومي سرحد کې مې داخله غشته او دلته درزار شو د جنګ مو بنګلادیش باندې خلکو وی د پېښور په ایرپورټ باندې دغه دی حمله وکړه هندوستان چې وکړه د پیښور چې څومره د پښتانو بس وروره چې زه بیا کلي ته واپس تلم په بسونو کې ځای نو دا کډې وې او روانې وې دې وخت کې چاله خوب نه ورځي منډې وایي لیکن په مسلمانانو باندې الله داسې امن راوستی چې پروه هم نه وه بلکې الټه دغه به یې کولې جوټې به یې وهلې نعاس هغه خوب ته وایي چې هغې سره سر درون شي حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن وابو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال قال قال حدثنا انس بن انس وي ان ابا طلحه یقینا ابو طلحه صاحب دا پرون تیر شو کنه زید ابن سهل دا د ابو طلحه چې دی د انس مور چې کونډه شو بیا په دا واده و قال دی وی غشینا النعاس پټ کمنګ لا خوب په منګ ټول صحابه باندې خوب راغی پر کالی چې تاسو ته وایي ونحن فی مصافنا او منګ و په خپل قطارونو کې کافر ته بیا منګ قطارونه جوړ کړو په خپل قطارونو کې ولاړو او خوب را باندې راغی کله یوم احد پر ورځ د احد قال دا دغه وی ابو طلحه زما داسې حالاتو چې داسې خوب براغې خو چې داسې به شو دلته ورانه درس دغه وغورځېده توره ورانه وغورځېده فجعل سیفي شروع شو زما توره یسقط او چې هغه به غورځېده من یدي زما د لاس نه هر صحابي داسې و